بدعت دی نفس الامر می درته وویل که څوک بدعت نه انکار کئ هغه به ملامت وي و الا حقایق می درته وویل و الا که داسې نه وي بیا تاسو تجربه وکړو دې دا مقصد ده و الا که داسې نه وي بیا تاسو تجربه وکړو اما کړې ده و الا لم یجدو عندهم حزوا اکا دو مال و دولت حاصل نکی لم یجدو عندهم حزوا بیا با دو علت دخپل سردارانو خطا حس غریبان حصه او نصیب میندنه کی شه جی ولا کانو عندهم علی بال ادو با التا مقصد دادا چی حس پروانی اغا خپلو اغا خواتا اکا دا سی معنی کو چی دو با التا دی بولو حیثیت نلری خپل خواته ټول عمر بدی وټونه ور کړی خو چې مشر نه کړی کې او چې دنیا نه تسرا یغه خان ته ورسه پیژنې دي نه پیژنې دي نه او یو دنن ورواړي پارټي دی ورکی خو چلو غواړي کنه به یخت بورینګ منظور یار شکې دا سنی والے شاه جی شاه صاحب داسی کیسه نه کوي چې عقل نه مني داسی کیسه شاه صاحب چیرې نه کوي وسار جمهور الناس عیالا علی الخلیفه او بس هغه مشر وی او ټول پیسې ایک سره ادا نور ټول خلق چی وسار جمهور الناس ادا نور خلق عیالا علی الخلیفه دا بوج دا تبر گان سی دی خلیفہ یتکففون منه ایغه ته مقصد غریبان لا سن نیولی جی ما ته دا شعر کمات او چې سحر کیږي دی ایغ دربار غریب ای غوال دربار ولګی دی د غریبان غریبانه کونډی یتیمان په لینو باندی چی و ته ولاړی نو دا چی ژوند ده دا د بادشاهت او د مقصد سرمایه دارانه نظام چی دا ژوند ده اسلام خو د دی ژوند چه کئی نفی کئی اسلام کی دا شای نسته ته به وروی اوری ور پسی ورای زکات شا جی یتکففون منه او کله په دې جامع کې ونه غواړي تارتن علی انهم من الغزات کله په دې جامع کې ونه غواړي چې مونږ خو فلان کی لشکر طیبه او دفع الحاجه او دو مق... او دو اسی هغه رسم دا جوړ کړی او مقصود دفع دی حاجت نی هیڅ چاته هیڅ فائدہ نی ور کړی جی مون خو رفاه عامه پر لګیو ټرست مو جوړ کړی دا ټرست چیزای ټرست ټرست معنی کیږي فیکټری فیکټری مو چدا جوړ کړی جی مون خو مفاد عامه پر لګیو ټرسټونه مو جوړ کړی دی او فلانه ده اور غونډه وای څوک په دې جامع باندې ولا يكون المقصود دفع حالانکه د دو مقصود دفع دی حاجت نی چې خلکو نه حاجت دفع کی بلکې د دو مقصود غونډه دی چاوی مال و دولت وی ولكن القيام بسيرت سلفهم لیکن دی دو قیام هغه په سیرت تی چا سره سلف دی دوی سره اجدادو پلان نکي دغه سي دغه کاروبار راغلی په دغه غټلی نو په دغه غټی خپل غاړه بیا شي تنه ټینګيږي ولی چیرې په اسانه ګټله چیرې مقصد دا چې مزدوری کول دا خو زور غواړي و تارتن علی انهم شعرا اکل او تای مونږ شعرا یو او یو تمدحی قصیده وایا په وټو ټیم کې هغه ورته زرد وزر ورکا به بل ورځ بل ته وای به بل ورځ چونکه په دې جامع کې اخته نو دا خلق ټول د معیشت باندې چوي بوج وي او دغه خلکو دا ټول معیشت چې خراب کړی دا جا وتارتن علی انهم شعرا اکل په دې جامع کې چې مونږ شعرا یو جرت عادت الملوک بسلتهم او جاری دا عادت دی بادشاہانو په سلی دی دوی آ بادشاہان خو بیا دغه ته پیسې ورکوي نو هغه دی آ پیسې بیا دی له کوم ځای حاصلوي آ بیا تا مانه چکوي ارغونډوي وتارتن علی انهم زهاد اکل پدی چا میں کیور جی جی من کو زهاد یو بس ټول دنیا مو پریشه د بس دین ته مزان وقف کړه د کوم له تاسو نه را کو بیا بس کو و فقراء او فقراء زانو تظاهره یقبه من الخلیفہ الله يتفقد حالهم ادا بیا بد گنل شری خلیفہ نا چی دو حال تفقد نکی فیزیق بعضهم بعضا او زانو نه ورته پیران جوړ کړي د شنو شنو پټکیو والا بیا یې وبولي یو کانفرنس یې وبولي او بیا یې جازو کې یوسي او ورته شو هغه پلا پانچ پانچ چینچ هزار روپۍ ورکي او څه میټینګ پو کړي او ټول وایي چې او فلانی ښه سړی ده چا په دغې جامې کې څوک ګټي فیزیق بعضهم بعضا نو شاہ سے وی چی بعضی پا بعضو بانی چسی بوج سی ادا خلق پا معاشرے بانی چسی یو بوج رئی سی او طول معاشرت تی سر خراب سی وتتوقف مکاسبهم على صحبت الملوک ادو خود بادشاہانو سر آخوا دی خوا کیگی او د غټو خلق سر نو سم سم ځوانانی تاسو لیدلی دی صرف روٹی دی پار سم سم ځوانانی او روٹی دی پار دی خانانو بیٹکونو کی متلی او دی دو تالی صفا کئی الته بال بچ تلوگی نسکیگی مړی جی یه خدای دی نس دی خاورو ډک که خو لاړ شه چیرې مزدوری وکا چیرته تجارت وکا چیرته سم چا سره نوکر شه سمې پیسې به ګټې چې روټۍ ته دې اچولې دي او بیا درته کنځلې وکا او سم پښتون سړی په مخ مخ دې ووهه نه یي داسې ولې تاسو موږ نه دي لیدلي په سترګو باندې شاه جی وتتوقف مکاسبهم علی صحبت الملوک او موقوف مکاسب دې په صحبت چا باندې ملوک باندې ورفق بهم وکان ذلک هو الفن الذي تتعمق افکارهم فيه او دا یو فن جوړ شي او په دې کې د دو افکار بیا چې کوي مقصد دا چې تعمق کوي او دو سوچونه دا کوي چې زبر دی خان نه څنګه پیسې ګټم او بل دا کوشش کوي چې زبر په ست طریقې سره ونر حاصلو بس ټول سوچ دغه سي او د هغه معیشت او د نور چې کوم هغه اصول د مقاصد دي هغه چې کی پری دي لکه دی اکبر بادشاہ په دغو دورو کې مو نه یادیږي ملا دوپیازه دو او مقصد دا بیربل دو دغه چې کوم په دې طریقې به ګټلې ځکه دی ملا دوپیازه یو هغه رشتہ دار وی ورته چې ته بادشاہ نه په دروغ پیسې ګټې زنه څه ګټلای ورته چې دروغ خپل چل غواړي ورته څه چل غواړي زه ګټه زنن ورځم بادشاہ ته دو اکبر بادشاہ ته ورغی ورته چې بادشاہ قربان سنن پاس پاسمان کې سپیو غاپل اسمان کې سپیو غاپل مار ویدل نو ته خدا مقصد شي چیرې دروغ ته وای به پیسې درکې کان هغه نو کرام ته ودیر وی غربو سره جیل ته واچو دماغ خراب شوی اسمان کې سپی سګي وی غربو جیل ته واچو ای خو بیا اخر رشتہ دار او ملادو پیازا چې خی جیل کې برابر کو یو دو میاشتې ورته له څنګه ورته له چې خدای ته وګوره خو چې خلاص مې کې چې څنګه ای بیا بداسې نه کوم ورته چې خو ما درته له چار سره خو په دروغ نه شي ګټلای دی باندې خو بس سم سوچونه کوي چې څنګه په دروغ پیسې دی خان نه یادې مشر نه چکاو حاصلو نو دی بادشاہ ته ورغی مولا دوپیزه ورته ویل بادشاہ قربان سه یوه عجیبه کیسه مې ولیدله خو مانه ویره شوې وه څه داسې یو دوه میاشتې مخکې خبره ده تللی وم هلته تقاضې ته ناست و چې د یو درنګې وال خول و خول درنګې والې پوښتۍ نی هغه وي غویا لاسه مړ شوی وه پوښتیو خول چی خول داسې هغه و چې په دې کې مې د دزو تقاضې ته ناست و چې ورته کتل مې هغه چیل راغله ټپس ډینګ مونږ خلق ورته وایی آ رال او دونه غټ غټ چیلانو چې داسې په پنجو کې یو طرف ونیو بل طرف ترته چیګې کو هغه کې خو واړه واړه کوتري و دې دې سپي بچکی و نو دونه چیکړو چې زیاتی مې له نظر ووتل خو هغه سپیو کړنجدا مې چې کوله اورېدله ورته ویل چې هو دغسې خو یو بل کس ویلي و بادشاه د پسې رخلاصې خو دا خو ده صحیح ویلي و دا خو ده چې صحیح نو مقصد دا دی چې دروغ به ورته وایي خو آیو خپل چې غواړي چل غواړي یو خپله طریقه غواړي نو بس بیا به دو په دې سوچونه کول چې څنګه به بادشاهانو نه په دروغ باندې پیسې چکو حاصلې کو په دې به سوچونه کول وتزیع اوقاتهم معه او اوقات په سر ځای کېدل نه تاسو نه ګورو اوس لږ غوندې مشر سړی څونه خلکو اوقات ور سره ځای کېږي تاسو رښتې وایه نه ګورو په پوه معمولی خانه معمولی کلی کې چودري غوندې او د کلی لس شل کورونه هغه سره تباهي او د هغو اوقاتو سره څه کېږي ځای کېږي او څه مینده نه کی دو دا خیالی چی که دنیا بر لرا کی ایس ور نه کی او ټول مقصد دا دی چی غربت باندې غریبان زندگی تیر کی دا دی مشاهده شئی نه دی فلما كثرت هذه الاشغال کله چې دا اشغال ډیر سره تشبه فی نفوس الناس هیئات خصیصه نو دې سره د خلکو په نفوس کې هیئات خصیصه چې سیمو تشبه سی واعرضوا عن الاخلاق الصالحه علاق اخلاق صالحه ورنه پاتې شي بیا غریبان ټول ورځ لوخي وینځه او خدمتونه لیا نه خپل مستنی لیا او دستنی لیا نو نی دین شی او نی دنیا شی په پوه شی نو سړی که لږ استغنا شاه صاحب د خودداری او د استغنا دعوت سړی ته ورکوی لږ استغنا پکار ده او لږ څه پکار ده خودداری پکار ده او دو هغه شی چی نه ادر که رهی نه ادر که رهی نه خدا هی میلا نه وصال صنم یوا نه پوه شی او شاه صاحب وای چی کنی ته سوچ وکا کنه کنی منی و ان شئت ان تعرف حقیقت هذا المرض او که تا خوښ احساس وی چی ته په سترګو ورته وګوره حقیقت دی مرض ته او بیا په تاریخ مطالعه وکړه فانظر الی قوم لیست فیهم الخلافه نو ته وګوره کنه ایغ قوم ته چی په ایغو کی بادشاهت نسته خلافت نه دالته مراد دادا ولا هم متعمقون چی بادشاهت نسته پکی دالته خلافت نه هغه خلافت اسلامی ګوره نه مراد چی کوم قوم کی خلافت نسته او بادشاهت نسته ولا هم متعمقون فی لذائذ الاطعمه او هغه قوم په لذیذ خوراکونو کی او په قیمتی قیمتی جامو اغوستلو کی هغه گهره نظر نده تجد کل واحد منهم بیده امره حق ویلی دی شاہ صاحب نو تب امینده ہے چی دی ہر سڑی پلاس کے خپل کار وی ہر سڑی خود مختار وی ہر سڑی تا دون دولت وی او هر سړی مقصد دا چې یو خوشاله زندگی تیری کافر دی ولی نی کافر دی ولی نی خو دنیوی لحاظ خو چی وی برابر یو خود مختاری وی او یو هغه وی ته لاړ سه اوس ته مونږ وزیر اعظم چې یو جی ته دوره کوي نو ورته عارضي په لکونو باندې فلش جوړوي څو لکه باندې په یوې یوې دورې باندې کروړونو پیسې لګي چې د دو چېرته جلسه له هغه کوي او ته لاړ سه مقصد دا دی چی دی دی خبیثانو خدای دی تباه کی دی انګریزانو ممالکو ته لاړ سه وزیر اعظم روانی چیرته یو موټر دی باډی ګاډی وسره او کله نی او مونږ ول چی اسی یو وړوکی غوندی وزیر روانی دالته بغار وو سونه داسې د بغای خېزي نیمه ګانټې پورې خدا ګاډي چی چلیږي دا تیل او دا د چا ځای کېږي دا د تا ما سرمایه ځای کېږي د حکومت او دا بیا دی چا نه وباسی دا دی تا ما وینی چه کئی چوس کئی او هلته غټ غټ وزیرانی داسی روانی په خپل ګاډی کی چوک په موټر سایکل باندی څوک په عام ټیکسی کی او په دغی کی روانی ځکه هغه په معیشت کی څونه مخکی دی مونږ ورله قرض ورنه قرضی غواړو مونږ ته دا شی جی راکه مونږ ته دا شی حالانکه کوم اسلامی ملک داسی ده چه هغه په خپلو ضروریاتو کی خود کفیل نه ده او سونه تجارتونه او سونه معیشت چی اسلامی ملکو کی سونه دریابونه او دا شیونه دی هغه په دی نورو ممالکو کی نشته خو آ دغه شی عیاشی نه کوي چې دا کوم مونږ چې کو عیاشی کو آ په یوې یوې دورې دې دوره ولګوي چې بل حکومت پسې راشي چمړه به یې ورنه وباسي آ چې وزیر اعظمي نه ریټایر سي لیکچراري کوي څوک لیکچرار وي څوک چېرته په کالج کې پرنسپل وي څوک څه شی وي او مونږ وال مقصد دا دی چې له ایم پي اې والي نه ریټایر سي بس بیا دې ټول عمر ورته ناست سي چودري سي بیا دې خوري ختمه به یې نه کړي ولې تاسو په دې باندې سوچ وکړو نو نه ده داسې رښتیا ووایه په سترګو نه شي لیدله دونه له حالاتو نه خو به ناخبر نه یو کفر پخپل جی هر شای پخپل جی لیکن ما معیشت لحاظ سره خبرو معیشت لحاظ سره نو دا شای دی مون مقصد دا خراب دا نو شاہ سوی چی تپ سترگو تو گور چی دا سی خبر نہیں چی تجد کل واحد منهم بیده امره بیده امره ولیس علیه من الضرائب الثقیلة ما یثقل ظهره او په دغو خلکو باندې هغه ټیکسونه نه یي چې د خلکو ملاګانې ماتوي ته لاړ سه ګدون ته چلور سوه کرخانې دي ټولې بند دي ایله پکې ته لس فعالې نه دي دا د ټیکسونو د وجې نه بند کړي دي ته چین ته لاړ سه هندوان دي دهریان دي دهریان په بس بجلۍ ورته مفتې کړي دي په کارخانو کې هر چېرته معمولي غوندې ټیکس ورنه اخلي نو ته نه ګورې چې د دې مصنوعات په ټولې دنیا باندې خرڅېږي او څونه ګټه صرف په دې ماشومانو کیل کود سامان باندې چې تر کوره ورې بیا خرابي څونه ګټه تاسو موږ نه کوي او موږ والي هغه تیارې غټې غټې کارخانې بندې دي ګدون کې دغه ځای ده مې زه خپله ورغلی کتلې مې دي ټول دی ټیکسونه دی وجنه چلی باندې دونه غټ غټ ټیکسونه چلی پاچولې دي نو هدي ته مجبور کی چا به بجلی غلا کوي یا به بل شی غلا کوي یا به بل شی غلا کوي سرمایدار وليس عليه او نو پیغه باندې زرائی بسقلا ما یسقل زهره فهم یستطیعون التفرغ لامر الدین والملہ نو چې داسې خلک نو هغه امر دی دین او ملت ته خواک مسلمانو نو خپل دین اسلامی او ملت تا خواک کفارو نو خپل آرامی توب تا خو ایغا دی پارتا ایغا تا خو چی فارغ وی او خپل منصوبہ بندگانو تا چی فارغ وی شاجی ثم تصور حالهم کان لو کان فیهم الخلافه بیا ته په دې معنی سوچ وکړه چې کدو کې چیرته بادشاہت راشي بیا وته وګوره وملأها او د دو هغه سرداران رئیسی وسخروا الرعیه رعیت مسخر کی وتسلطوا علیهم او په هغه باندې مسلط شی او بی ځای بی ځای تنگوا شینه وناخلا فلما عظمت المصیبه واشتد هذا المرض نو چې کله دا مصیبت غټ سو او کله دا مرض سخت سو سخط علیهم الله نو خدای پاک بیا په داسې قوم باندې ناراض شي والملائکه المقربون هغه هم بدی پوائی ملایالا وکان رضاه تعالی فی معالجت هذا المرض بقطع مادته الله تعالی پسندیدہ خبر بیدای چی دا معالجه دی مرض کی او دا ماده چی قطع کی نو مخ کے با دغسی بیا پے در پے ایک قوم تخدای نبی واسطاو دی مول نبی بغیر بعد خو بل نبی راتلون که نه دا او چې ایغ معاشره کې دغه سه معاشره جوړه سره په عربو او په دې ټول وطن باندې روم او قیصر او کسرا دغه سه معاشره جوړه کړو چې کوم ما درته بیان کړه نو ځکه الله تعالی نبی علیه السلام دې ته چکر واستاوه چې دې ملت کې دا چې کومه فاسده ماده پیدا شوې ده او دا معیشت اصول او دا ټول هر شی ګډ وډ سوی دی الله نه توجه بالکل څه ده کټ سوی ده او یو غلامی ژوند دی انسان نو الله تعالی حضور صلی الله علیه وسلم ته راوستو او هغه د حریت دعوت وچلاو او هغه مقصد حریت قوم ته ورکړ چې داسې ازادي او حریت تصور بیا چېرته یو لیډر او یو قائد مقصد دا چې خپل قوم ته نه ده ورکړی چوره یو خودمختاري او آزادی او استغنا او مقصد دا هر یو په خپل معیشت کی خود مختار دا چی اسلام کوم ترغیب چلولی دا بل یو ملت کی پدی انداز باندی ترغیب نسته اسلام کی داسی باری ټیکسونه نشته چی دا کوم دا دی اسلامی نظام وی خوشی خوشحالی گانی به وی شه جی خدای دی راولی شه جی نو داس خبر دا فبعث نبیا امیا صلی اللہ علیہ وسلم نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اغا نبی امی اللہ تعالی بیار واسطہ و چکل دغا سی مرض جوڑ لم یخالط العجم والروم چی اغن مخالطت عجم سرا کڑے و نروم سرا ولم یترسم برسومهم نی دی عجم و رسوم مقصد دا چی دی پا فطرت کی داخل شوی و او نی مقصد دا چی دی رومیانو رسوم دی پا فطرت کی داخل شوی او نی پا خپل بادشاہی کی سونا لوی عظیم مملکت چی ته حضور دا قیصر و کسری سنګه ټیم تیری کنه په سهولت ته خپل ملت ته پاره دعا وکه کنه چی دونه دنیا گانی هغه شی کنه ورته ویل نه نه پوش ډیر سخت هغه باندې حضور صلی الله علیه وسلم منع کړ چې بیا داسې ګوره ونه کې پوه دا خو دې دو دو دې دنیا چې د حصہ ده او موږ حصہ خو چې ده په آخرت کې ده تاسو په دې خبرې پوه نو څنګه عجیب انداز باندې او شریعت ټیک تا دا ټیکسونه نه دي دوئ شریعت زکاتونه ادا شئی نه دا خو ګوره څونه یو قلیل مال ده تاسو څونه غټ غټ ټیکسونه په هغه باندې ږدو او دا خو څونه په غټ مال کې څونه لږ غوندې مال ده چې په دې باندې یو انسان هم تنګیږي نه ښه جی بهر حال کله وخت ان شاء الله تاسو ته زه د سرمایه دارانه نظام د جمهوریت او د اشتراکیت او مقصد دا چې د اسلامی نظام موازنه او تقابل درته کوم او بیا څنګه تاسو ته د اسلامی نظام برتری او فوقیت هر لحاظ سره په پسې په هر شاخ کې ان شاء الله العزیز مونږ چکو ثابت کو فبعث نبيا اميا صلى الله عليه وسلم لم يخالط العجم والروم ولم يترسم برسومهم وجعله ميزانا يعرف به الهدي الصالح المرضي عند الله من غير المرضي او حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدای پاک یو میزان وګرځاو دې لپاره چې هغه هدی صالح مرضی عند الله دی غیر مرضی نه چکی جدا کی او صالح سیدھا لین باندې خلق چکی روان کیا دی کندو کمرو نه چکی بچ کی وان تقه بزم عادات الاعاجم او بیا حضور صلی الله علیه وسلم مبارک نطق وکا صفای اویلا او زم یو کدی عادات دی اعاجمو ادی اعاجمو چکم عادات په ایغه باندې چوک رد وک احادیث مبارکه دی دینه ډک دی شه جی ما تعده الاعاجم هغه غټ غټ شیونه چی هغه کوم عجمو عادت وو هغه شیان چی په حرام کی چا کوم غټ غټ عادتونه او خراب او سهولیات هغه په حرام کی وتباه بها په هغه باندې بدو فقر کاو کلبس الحرير والقصيه لك مثال دې رخمو اغستل دا بل دې رخمو قسم دا والارجوان یا سخت تیز سره جامه اغستل لکه نشنان والا جامه و استعمال اوانی الذهب والفضه دارنګ استعمال دی اغا لوخو دی ذهب او دی فضه و حلی الذهب دارنګ اغا غټ غټ غنی غیر المقطع چا وړه نی غټ غټ غنی شاس ابراهیم دا چې دا غټ حساب غنا دا شزه پارا ټیک نه خو مونږ مسله دا ورستو راترو می په حلی کې مونږ وای چې نه خزو دی پارا ټیک تا دی وای چې نه وړه اغه ټوټی اخشوی بیا خو ټیک تا کنی غټ حساب بیا اغه پارا ټیک نه دا دا د دوی خپل ذاتی رائے ده بهرحال دا ورستو خپل دا مسئله تفصیلا بیا الته وایو ډیر عجیبه مسئله ده والثياب المصنوعه فيها الصور او دارنګ هغه جامې چې په هغه کې صورتونه جوړي و تزویق البيوت و غیر ذالک دارنګ دی هغه مقصد آرایشونه و غیر دارنګ روغونونه دا شینا وقضا بزوال دولتهم بدولته و ریاستهم بریاسته او خدای پاک فیصله وکړه په زوال دی دولت تی دوی سره په دولت کی حضور صلی الله علیه وسلم چې کله دی حضور صلی الله علیه وسلم دور حکومت راغی دی دو ټول والچس ختم او دی حضور صلی الله علیه وسلم ریاست چراغ بیا دی دو ریاست ختم وبأنه هلك قسرا قسرا فلا قسرا بعده وهلك قيصر فلا قيصر بعده ادا سے خدای پاک قسرا هلاک چیغه بعد بیا بل قسرا راتلون کینو ادا سے قیصر هلاک کرتویل چ دین بعد بیا قیصر راتلون کئ نه ده ښه جی بل انبیاء چی رئیسی نو آ صد دی مناقشاتو کبیره وکی چی کوم دی غټ دی جنگ جګړو دی پارا چی کوم غټ اسباب جوړیگی دی ایغا چی اوسکی او حد بندی وکی وعلم پدی خبر باندې ځان پوی کا انه کان فی اهل الجاهلیه مناقشات چ په اهل جاهلیت کې داسې مناقشات و زیقت علی القوم وصعبت چ اپ قوم باندې تنگی راوسته وا جنگ جګړه بوي ښه جی ولم یکن زوالها الا بقطع رؤوسهم فی ذلک الباب او نه به زوال دی دی مگر په قطع دی رؤوس دی دوی سره په دی باب کې سم غویمه به جوړه وا لکه مثال کثار القتل کانت کان انسان یقتل انسانا لکه مثال په تور باندې هغه بدل اخستل دی مړو نو یو انسان به ولګید چې بل انسان به قتل کو نو بیا به داسې نه و چې نور به بیا په کلاره باندې کېناستل نه نه بل ته به که تربور سیخې دا که ورور به او سیخ په غرب ونه چکاو چګاو بیا به هغه بل طرف وال بل نه غرب چګاو وهکذا هلم جرا قومونه به سره چسل تباه شو کسر القتل کان الانسان یقتل انسانا فیقتل ولی المقتول اخ القاتل اغبا غبل قاتل ورور به تر جک قتل او ابنه یاد د زوی و یعود هذا او داسې به خبر هغه بیا پر واپس به به اغنه مړی وکړه بل ور واپس اغنه مړی وکړه فیقتل واحدا منهم بیا به غنا مک فیقتل قتل بک د بیا واحد منه یو کس د دوینا و یدور الامر کذالک خبره به بالکل داسې چلی دلا لکه د تاسو مون پښتنو معاشره کې اوس هم چکیږي دغه سي چلیږي دا نه چې مثال یو سړی بل نه مړ وک نو هغه کس مړ کی نه نه هغه کس ته مړ هغه به بیا تانه مړ کی بیا هغه بیا تانه مړ کی دا نه چې وسرازات سوس به سره پری نه نه دا کیسه نه وا دا کیسه نه وا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چراغ وی صفاء حکم ورته کو کل دم موضوع ہر دم چکم دی آ موضوع دی باطل دی لا قیمت له ولا یطالب تحت قدمی هذه ما تو قدمو لاندې اول هغه ویني چې زی باطلو هغه دم دی چا دی ربیع دی هغه زه چکم باطلو پوش او دین بعد چې کوم بس جاهلیت کې کوم یو بل باندې پورونه هغه سره پاتا هر شای چو ختم بس معاشره جی باندې چسرا ودرېدله خیر سړی او په ټول باندې چسرا توی شوی دا رنګ رایسا وکل مواریس یا لک میراث معاملے ترسا کان رؤساء القوم رؤساء دی قوم بولگدل یقضون فیها بقضایا مختلفہ مختلفې فیصلې به یې کولې چې یو کس به مړ سو میراث باندې به خلکو سره جنګ سو خپلو خپلوانو هغه مشرانو ته به ورغله چې چا به څرنګه فیصله وروکړه او څونه څونه به یې چاته ورکړه بل په میراث کې د عربو داغ او ښځې خو څه تصور نه او بلکې که پالکانو کې به چې کوم جنګ نه شوی کولی داسې واړه به هغه به چپ کېده نه شریعت راغی دا رواجونه د دوی باندې عرش باندې چه کړل خپې کېښودلې او عرش یې ورته چه کړ پامال کړ چې دا تاسو څه وایمه جوړې کړې دي شاہ جی وکل مواری سے کان رؤساء القوم یغزون فیہا بقضایا مختلفہ وکان الناس لا يمتنعون من نحو غصب, غصب و ربا او دارنگی خلق پا نمانی کدل دی غصب نا دی ربانا چا بچ پچا بانی زور تیرو کنا لاس پہل موڑو رباګانې به وو سود به وو فیمر قرن علی ذلک نو په دې باندې به دغسې قرن بعد قرن تېرېدو اخر به دا رواج جوړ شو ثم یاتی قرن آخر بیا به بل قرن راغی فیحتجون بحجج بیا به دغه دلائل ځان پاره نیول چې فلانی ولی چې په میراث کې داسې فیصله کړې وه او مقصد دا چې ربا دغه کې رواج به جوړ شوی بیا به یو بل باندې حجتونه دغه نیول چې کله حضور صلی الله علیه وسلم راغی فقط ان نبی صلی الله علیه وسلم المناقشه من بینهم حضور صلی الله علیه وسلم دا مناقشه دي دوه ما بینس کې چکړه ختمه کړه فقال ابي ولا كل شيء ادركه الاسلام چی کوم شی مقصد دا دی چی اسلام په زمانه کی شوی وی یعنی یو مړ وشی اسلام په وخت کی بس نو ایغا تقسیم به چا سره کاوسی په حکم دی قرآن کاوسی آ میراث په بس قرآن مطابق تقسیمیږی وکل ما قسم فی الجاهلیه او چی کوم په جاهلیت کی سنگ تقسیم شوی بس آ په غزای ایغه کی بیا گوتی نشی واری بس ختمه کیسه او حازه انسان فی الجاهلیه یا یو مال په انسان مالک ګرځیدلای هغه په جاهلیت کې بوجه من الوجوه فهو علی ما کان لا ينقض نو هلته چې څنګه کړي هغه کړي دي او دینه بعد چې کچوک مړ شي لاغنو میراث په حسابي باندې به تقسیمیږي چوک چانه غصب وغیرہ نشي کولای مخکې نی ختم او اوس بس دانه وای کینچ سیره داسې خط چک ورته پکې وباسو وکر ربا یا لکر ربا واخلا سود دو طریقہ دا و سود باندې به مال ورک زر روپۍ به یې چاته ورکړ میاشتې کې به یې راکای لس په باندې راکای لس په باندې راکای هیڅ غریب چې زر روپۍ نن تانه غواړي میاشتې کې دنه لس باندې زر له کوم جي له پورته پروریږي نو بیا به چې میاشت خو چېرې به یې دوه سوه لا درې سوه یو ځای کړي خو هغه به درله درکړي نه نه لس په باندې راکړه نو هغه به یې نه شوی ورکولی ورته به یې شلو ځه لس باندې خو دا شوي لس باندې زر لس نوره شوې په بیا به بلې میاشتې شل او زر راکه بیا په بلی میاشت کې چیرته وهکذا نو دارنګ به قناطیر مقنطره اضعافا مضاعفا ډبل ډبل بچ راته په یک سود راته چې سر به هغه سود لانه چې سو مات شو او یک بټول عمر بیا غریب دی غلامی چوا ژوند و لکه نن سبا نه ګوري او اوس خو سود دونه عام شوی ده کنه چې سو وای او سبق کای کنه خدای پاک مو دې دین او ساتي جامه ورته خلق چکی بدلی دی سود ته چ بدلی جامه بدلئی په پوه شي رنگ ورته بدل کی سو ورته څه صورت جوړ کی څه صورت حالانکه آ صفا چې وی سود وی خدای پاک مو دې نه چکای ساتي شاجه وکر ربا لک ربا واخلا کان احدهم یقرض مالا و بدو کی یو کس غریب باو چی غب قرضہ کمال و یشترط زیادہ علیہ او بیا با یقرض مالا بل چاته په قرضے مال ور کی مالدار سړی و یشترط زیادہ علیہ او زیادت پر پشت کچ دور بزیاتی پر آکای وهلم جرا حتی یصیر قناطیر مقنطرا بغیر د ستړې نه بغیر د چه تکلیف نه دته به ډیګونو مال چه کېدو جمع کېدو فوضع الربا وقضا براس المال شریعت فیصله وکړه ربا ختمه راس المال به ورکوي بس چې چا رباګانو سوداګانې سره کړې دي حضور صلی الله علیه وسلم خپل ورته ویل چې اول اول ما دې خپل مقصد دا چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ربا چې چور ده هغه مې چکړه درته ختم کړه حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ربا می چکړه ختم کړه ایخ چا ته سود باندې پیسې ور کړې وي او دینه بعد بس چا چا سره ربا معامله کړي رسول مال دی او واپس کی ربا نشت ختمه شي فوضع الربا وقضى براس المال لا تظلمون ولا تظلمون رسول مال کی با هغه کوشش نه کوي چې کم در کی او زیات پتا سو نه غواړو نه به پیغه ظلمی نه به ایغه نه سکه مول شي په بل طرف باندې با ظلم نه الا غیر ذالک من امور دق شان نور دا یو خبر خونو گان شاید اسی امور لم تکن لتترک لولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نو راغلے نو دا معاشرے کی پر خودن کی شینا بیا نو ادا معاشرے دا غسی بیا کول او دون دین لوی چور لوی چدا فساد آ راغلے او آ راغلے او تاسو پر خبر پوش شاہ جی اوس ته یې معمولی سود او د وجه نه د معاشرې کې څونه لوی فساد راغلی او هغه خلک چیرې چا په سود پیسې اخیستې دي بیا غریبانو سر ته رسولې نه دي پوره کړې نه دي او هغه ټول دیواله شوي چوک د بانکونو نه سود واخلي هغه واخلي که نه عیاشي کوي او موټر وکړه بیا خرڅ کا ټکټر وکړه خرڅ کا څه ځمکې زراعت والې دا څه یو لین دا په حکومت کې دا څه هغه ستا ټول عمر پکې دیواله شوي دي او چې راغلي دي واخلې برکت نه پکې خو هغه کله به سړی مجبور شي دیته چی مقصد بل به ورته ملاویدل نه هسی نو غریب به خامخا دالی به بیمار لا څه پروت و په سود به یې واخیستلې ښه جی الضوابط لدفع النزاعات الصغیره دارنګه کله وړي وړي کسی خو وړو وړو نه بیا چې جوړ شي غټه نو شریعت مقدس مذهب ده او حضور صلی الله علیه وسلم مبارک دون یو دی امت غمخواری کړي چې د هغه وړو وړو کیسو صد باب ورته کړی ده که حضور صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق صاحب ته ورکړی وای هیچا چا نه پکې ویلا د ابوبکر صدیق صاحب شرافت د ده عظمت د ده بړایي دا په ټولو کې مسلمه وه لیکن سبا به بل ځای په بل مجلس کې به داسې وي چې هلته به د یوه کس مشري په ټولو کې مسلمه نه نو بیا به له دې نه یو بل سره څه کي کینه پیدا شي چې اوس مثال زه د دغه جناشای ورنه هغه ملا صاحب ته ورکوم چې کوم ورده ده هغوی ته مقصد دا دی چې ورکوم نو هغه نور به وایي چې هلې عام ده ته نه که ور ما ته نه کړه هغه ته نو هغوال خو نه ده مسلم که نه نو سبا به دې نه وړه وړه چې شي کینه جوړه شي نو بس شریعت هغه چی شو چې داسې اوبه دې وڅکلې زیاتې شوې هغه ښي لاس نه چې که شریکه ورکوی خبره خلاصه شوه نو دون نری نری شي چې ده حضور صلی الله علیه وسلم هغه لحاظ ساتلی ده دونه بل وارې داسې اکاو ښي طرف ته یو هلک ناست نوجوانو نور مشرانو نو حضور صلی الله علیه وسلم ته چې کتا خوخه هغه بل مشر صحابي ته ورکو ای او ته حضور ما دا نه خوخیږي چې تا خلی مبارک شای مقصد دا چې زیات شوی هغه زبل چاته چې قربان کما دا نه خوخی تیرے بس ټیک ته تا حق تا نو دلای چې ورک ولی چا زړه دا غواړي مقصد ټیک ته یو بل سره او عظمت او لوی په خپل ځای نو چې چا زړه دا غواړي چې حضور صلی الله علیه وسلم خله مبارک په یو خوراک شی باندې لګیدلی یا دی ایغ مقصد دا چې زیاتی شای وی نو دا چا زړه غواړي چې دا سړی بل ته ورکړي پلار ته به یې سړی ورنکړي وایي به چې اوس بس غړنګولی مې نو ورته ویل چې حضور ما زړه دا نه غواړي نو ورته ورکړي نو دې سره لکه یو حضور صلی الله علیه وسلم یو مسلم قواعد یو اصول ضوابط یې چکړه وضع کړه چې تاسو وړې وړې کیسې منځ کې نزاعت ختمو نو داسې مقصود کو چې ترجیح بنا مرجع ونه یادا نصیره اګر که هلته به مرجحات موجود وه لیکن بیا هم مقصد دا ده چی نور معاشری کی به دا شی نه نو دی پاره یو اصول غوندی چه کړه کیښودل چی دا وړی وړی کیسی هم مقصد دا نه ځکه چی دا وړو وړو نه بیا سبا کینه زیاتیږی او غټی غټی مسئلی دی نه چه کیږی ولاړیږی نو دور دی نروی نروی شیونو هم دی چی دا لحاظ ساتلی بهر حال تاسو مونږ ته خدای پاک دی حضور صلی الله علیه وسلم سیرت په پوه شوی صحیح مطالعه کولو توفیق راکی او بیا په هغه باندې د عمل کولو توفیق راکی چی وی ګوری نو د ده هر کار د ده هر نشست و برخاست په پوه شوی د ده اقوال کردار گفتار هر شی مقصد دا ده چی ولی بنو انک لعلی خلق عظیم یو شی داسی نسته چی پکی تا عقلی قباحت اسی متصور قدر کی چوک داسی یو شی نستا نه کولای شی او شاہ صاحب دا کتاب لکلی دی دی پارا دا چی شریعت تی بالکل تا عقل تا چسی پریوزی او ته عقلی لحاظ سره دا ومنی چی په شرعی احکاماتو کی چیرته دونه قدر عقلی هغه مقصد دا چی کوتاهی آن شی کیدلای ځکه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى چی چوبه حضور صلی الله علیه وسلم فرمیله دا خو ټول دی الله طرف نو نو چی الله طرف نو نو دا ټول کارخانه دی عالم او دا نظام کارخانه دا ټول الله تعالی چی دا جوړه کړی دا نو موجد دی کارخانه آبا دی دی کارخانه په پرزه پرزه باندې او دی ایغه په استعمال باندې چې دا به داسې استعمال دا به آبا ش خبري کوي بل انجنیر به ش خبري نه چې کوم انجنیر دا کارخانه جوړه کړي آبا په پرزه پرزه باندې ش خبري او کدی ایغ اصول مطابق منی بیا به دا کارخانه چوي دا به کامیاب نو ځکه حضور صلی الله علیه وسلم خو چې چورا ارشادات کی آن خود اللہ تعالی طرف تری گفته او گفته الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود آن خو وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی نو دیو جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی کوم احکامات تی آ دی اغا عقل کاسر وی پا ایغ عقل کی با سقم وی پا ایغ عقل کی با مرض وی چی چاہتا عقلی قباحت پا یو شرعی حکم کی ښکاری یا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا یوی طریقے کی ورطا سو